الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل مسله د دی و چې د غټایټو ځان بلوي صاحب او دا غریبانان مسلمانان چې دي دوی ته به سپک قتل قرآن مجید سو سو مثالونه بیان کړو دا یې پوهې کړو چې لکه دا سوچ د دماغونه وباسئ دا څو څو مثالونه بیان شو اوس که یو سړی پوهیږي خو پوهی دی شو که نه پوهیږي نو به بیا نو نه دی پوهیږي نو وایي ولقد صرفنا یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه ولقد صرفنا یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه فی هاذا القرآن په دې قرآن مجید کې للناس د پاره د خلکو صرف یصرف دی ته وی چې په مختلفو الفاظو باندې یو خبره چاته بیان کی کله د بشارت په صورت یو ته بیان کی کله د تخویب په صورت یو ته بیان کی کله وته په خندا کې بیان کی کله وته په غوسه کې بیان کی ولقد صرفنا یقینا بار بار بیان کړی دی منګه فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس د پاره د خلکو من کل مثل د هر قسم مثال نه د دې متکبرو مثال من بیان کړی دی د دې ضعفاو مثال من بیان کړی دی سو مثال بیان شو وکان الانسان الک انسان کې ډیر خویونه دي خو غالب خوی پکې څه دی جګړه ته به ته یو مسله وکې دی به سره پکې باسونه کوي دا د باسونو صفت چې دی په انسان کې دار چانه څه دی زیات دی وکان الانسان او دی انسان اکثر شی ان زیات د هر یو شینه جدلا په جګړه کې جدل هغه جګړې ته وایي چې دا د خولې جګړې بحثونه انسان کې ما وی نور صفتونه به می خو یو صفت پکې دا دی چې بحثونه ډیر کوي خبره منی نه د انسان د پاره قرآن مجید وی دو سیزونه ډیر لوی دولت دی یو ایمان او یو د خپل رب نه استغفار چې په خپل ګناهونو باندې بخنه وغواړي الکه دا موجوده خلق دا کافران د دې ایمان نس شي منی کړی دي د دې استغفار نس شي منی کړی دي وای ايش شي نه دي منی کړی خو که منی کړی دي نو دا دی چې انتظار دا غذابونو کوي چې کوم عذابونه په مخکینی قومونو باندې راغلیو د ما خیال د دوی دا خیال دی چې علی به ایمان وروړو چې په عادیانو کوم عذاب راغلیو چې په منګ راشي الی به خبره منو چې په سمودیانو باندې هغه عذاب راشي چې کم په منګ راغلی دی وای وما منع الناس او نه دی منې کړي خلکو له وما منع الناس نه دی منې کړي خلکو له اي يؤمنو د دې خبرې نه چې هغوی ایمان راوړي ریاضه منعه دا فعل دی الناس د اول مفعول شو او ان یؤمنو دویم مفعول شو ښه خیال لري کنه تاسو وایې کنه منه مې کو د پلانی نه موټر وګوره دوه منه مې کو د پلانی نه د اول دغه شو سمې ته منه کو موټر نو دلته هم داسې دی وما منع الناس او نه دی منع کړی خلکو له د څه شي نه ان یؤمنو د ایمان راوړلو نه د ایمان راوړلو نه د خلکو له نه دی منې کړي اس جاءهم الهدى هغه وخت کې چې راغی دوی ته هدایت رسول پاک ورته راغی قرآن مجید ورته راغی بیا دوی ایمان ولې نه راوړي ویستغفر ربهم او بل دا دی چې دوی بخنه غواړي د خپل رب نه دا ویستغفر را واخلې د یؤمنو سره ولګوي ښه نه دې منې کړې خلکو لا د ایمان راوړلو نه او د استغفار نه د استغفار نه هیڅ شي نه دی منې کړی دی فاعل کې الا ان تأتیهم سنت الاولین مګر دا خبره مګر دا چې دوی انتظار د دې خبرې کوي چې راشي دوی ته هغه طریقه د الله د اولو خلکو سره الا لفظي معنی دا ده الا ان تاتيهم مگر چې راشي دوی ته سنت الاولین طریقه د الله د اولو خلکو سره ریاضه دلته یو ټکی پټ پروت دی یعنی الا انتظار ان یاتی ان تاتیهم سنت الاولین مگر انتظار د دې خبره چې دوی د دې انتظار کوي چې په موږ د مغازاب راشي دوی به وی کنه منډه هغه مخکینی عذابونه په مونږ راوله او یاتیهم العذاب یا راشی دوی ته عذاب قبولا مخامخ وما نرسل المرسلین او مونږ نه را لیږو پیغمبران وما نرسل المرسلین او مونږ نه را لیږو پیغمبران الا مبشرین مگر خوشخبری ورکوونکي پیغمبرانو کار څه دی دا غرونه لږ زمونږ نه په شا که نو یو خدای په خیر کې نو د پیغمبرانو کار خدا نه دی د پیغمبرانو کار دا دی دین بیان کا او منونکو ته د جنت خوشخبری او نه منونکي چې دینو د دوزخ نه یرول د پیغمبرانو خدا کار نه دی چې غرونه په شا کوه دا خدا الله کار دی صفا دغه کسره کنو دا خدام بیا او کار نه دی هغه مړی را ژوندې کنو دا خدام بیا او کار نه دی دا خدای الله کار دی ها نو منګ نه را و ما نرسل المرسلین او منګ نه را لیګو پیغمبران الا مبشرین مگر خوش خبری ورکون کی د جنت و منذرین او يرون کی د الله د عذاب نه ويجادل الذين او جګړې کوي هغه خلک یجادل هغه جګړې ته وایي چې د خولې جګړې ښه باسونه ويجادل الذين او جګړې کوي هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي او دا جګړې کوي بالباطل پناهقه کله وی ابعث الله بشرا رسولا نو خنو بل سوک الله ته ملو نشو نو الی انسان پیغمبر راولیک کله به داوی کله به داوی ک الله پیغمبر را لیګو نو په دې دوو سردارانو کې به یو سردار را لیګلې وی چې هغه عظیم وی یا د مکیل وی سردار ولید یا چې دی نو د طایف لوی سردار ابه را لېږلې وي دا باطل خبره دا باسونه په دې ناروا او په ناحق ولې کوي چې دا حق خبره په لري کی ليدحد به الحق چې دوی لري کی او ختم کی په دې باسونو باندې الحق حق واتخذوا آیاتی او نیولی دی دی کافرو آیاتونه زما وما انذرو او هغه عذابونه چې دوی يرولې شي پاغه دا دوی نیولې دي هوزوا پټوکو د غایاتونو پورې ټوکې او چې د دوزخ نه یاره او د حساب کتاب نه یاره هغه پورې دوی ټوکې او خنداګانې کوي ومن ازلمو زجر دی ومن ازلمو نشته د ډیر لوی ظالم ممن د هغه چانه ذکر به آیات ربه چاغت انسیت شي پایاتونو د خپل رب ته وته د قران مجید آیاتونه ووري چې یا لکه دا مسله د سیده د سمکوه نشته د لوی ظالم د هغه چانه چې هغه ته نصیحت وشي په آیاتونو د خپل رب فاعرض عنها نو دې مخ وګرځوي د هغې نه مړه تا نه زه ښه پوهېږم ته اوس مولا راغلې مخ دې وګرځوي ابل ورځ تاسو نو ویلې ځکه نه ذهن د غش ذهن هم تکړه دی تاسو لړی کوتل خلکو ذهن خدي خواري کوي هغه یو سړیو د مدینه منورې گورنرو او اراده د دې کړې و چې زه په مکه باندې حمله کوم الته عبد الله ابن زبیر ابو شریح وته ویلو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دې ته الله حرمت ورکړي دې تر د قیامت پورې ناغه وته سو وی وی زستانه په دې خبره خپویګم هغه گورنر نوم خو ته یاد دی اه نو سوي خو چې وایه خو وایه کنه توره دې د پزور وایه اه عمر ابن بارک الله فی عمرک بالکل صحیح نو دې سوي زه خوستانه په دې خبره خپويګم د قصې چې ته دوی ته مسله بیان کې لکه جمیل راځه رسول الله داسې وی کینه مړ دستانه خپويګم ورته وی بلمازو ته منزل راځه وی کینه مړ د خوستانه خپويګم د دې سړی نه غټ بد نصیب بل نشته چې ته وته د الله د دین مسله وکې او دې د هغې نه مخ واړی ونسیه او هغه هیر کړي الکه دا دویمه خبره غټ بدبخت څوک دی دویم ونسیه او هغه هیر کړي وي ما قدمت یدا هغه ګناهونه چې مخکې کړي وي دواړو لاسونو د مراد د لاسونو نه بدن دی مسلمان نه دی تاسو ته ترمذی کې به مو وایي حدیث کې براشي مسلمان ته ګناه داسې ښکاری لکه غر چې په د پاسي داسې هر وخت رب پلانی وخت کې می ګناه کړی دا رب پلانی وخت کې می ګناه کړی دا سره بس کیږي دا ګناه دغه کوي منافق هغه چې ګناو کی بس الکه مچ په دغه باندې پوزه باندې کینی داسې کی نه دا وی چې دا ولې کې ناست او نه بیا دا وی چې دا ولې پاسید نو بدبخت هغه دی چې ګناهونه کړي او بیا هیر کړي ونسیا وغیر کړي ما هغه ګناهونه قدمت یداه چې مخکې کړي وي دواړه لاسونو د الکه دا ابو جهل په دې قرآن ولې نه پوهیږي یا دا عتبه او شیبه دا ولې وی انا جعلنا علی قلوبهم یقینا من ګرځول دي په زونو د دوی باندې اکنتن پر دی هغه د زد او د عناد او د مخالفت برای مخالفت پر دی دي ان یفقهوه دا پر دی د سندي ان يفقهوه د پویدلو د قران نه هغه د قران د پویدلو نه د دوی په زړونو باندې پردې دي وفي اذانهم او من ګرځول دي په غوګونو د غوي کې وقرن کونواله اره خبري اوري خو چې قران مجید ورته ویغه نوري وان تدعوهم الى الهدى او کشرته دعوت ورکې دوی ته سم لارې ته چې لکه راشه دا سم لار ده راشه د الله کتاب تکینه د رسول الله حدیث تکینه نو فلن یهتدو هیڅ کله دوی په سمه لار نزي اذن په دغه وخت کې ابدا همیشه ګورې دا غټ نه غټ کافران نه دي دا تاسو چې نن اورئ په دې باندې هم ګورې دا الله پاک د توبې دروازه بنده نه ده که دې خلکو توبه وویسته په خپل ژوند کې الله قبلوي وربک الغفور او رب ستا چې دی هغه ډېر بخونکی دی مراد د بخونکی نه په دنیا کې الله بخشش کوي گرفت نه کوي رب ستا بخونکی دی ذر رحمه او خاوند رحم او د مهرباني دی کنی په کار خدا و چې سړی ګناه کوله او د مرې نه رانیوه ختموي لو یو آخذهم کچرې دی الله نیولې دوی بما په هغه ګناهونو کسبو چې دوی کولې خو چې سړی ګناه کولې او الله ولا سټ ماتولې نو نن به په دنیا کې څوک هم نه وي لعجل لهم العذاب نو الله بسر ورکړي وي دوی ته عذاب بل لهم بلکې شته دی د دوی دپاره موعد یو وخت د وعدې لن یجدو من دونه چې هېڅکله به دوی ونه مومي من دونه دې خوا د هغې نه موعلا ځای د خلاصي لن یجدو هېڅکله به هغوی ونه مومي من دونه یا داسې وایه بغیر د الله نه د الله نه بغیر به دوی ونه مومي د دې دپاره موئلا ځای د خلاصي او د پنایې بیا د تخویف دنیوي وتلک القرى او دغه کلی دغه د عادیانو کلی دا د سمودیانو کلی دا د لوتیانو او د حضرت شعیب علی السلام د قوم کلی چې دي اهلکناهم من هلاک کړه غوی خدا کله لما ظلمو هر کله چې غوی ظلم وکړو وجعلنا لمهلكهم د قصدی بوي عذاب را ول عذاب را ول ما په نه راوستو خپل وخت می ولا مقرر کړو وجعلنا لمهلكهم او من ګرځولیو د پاره د هلاکت داوی موعدا یو وخت د وادي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا عفو يا عفو يا رب دعا وکړه یا الله ته زموږ رضاش یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ په حالات باندې رحم وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی رب د خپل عظیم کتاب پوی مونږ تراکی رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی مونږ تراکی رب څنګه دی چې زمونږ استادان او کابیرینو ته پوی ورکړی وي دغه سه صحیح تور باندې مونږ په قران عظیم باندې پوی کی د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا او آخرت کې راکړي رب د دې عظیم خیر نه مونږ ته مو په دنیا کې محرومې مو په ورځ د قیامت کې محرومې خپل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 الله هغه ټیسټونه صحیح ښکاره کړي او الله هغه بیمارۍ کې چې دی نو کامیاب کړي الله صحت عاجله ورته ورکړي وصلی الله تعالی